کچری تاسو په سفر کې او د لیکلو د پاره درته لیکون کې میلاو نشي نو خپل معاملې د سسیس په غاڼه نیولو روانه کړئ که په تاسو کې یو تن په بل باندې اعتبار وکړي او غاڼه وانخلي او داغ سره د لین دین سو معاملې وکړي نو پچا چې اعتبار شوی وي هغه له پکار دی چې امانت ادا کړي او د خپل رب نه ویریږي او گواهی هچری م پټوي څوک چې گواهی پټوي دا غزلو په ګناه کې ککړ دی او الله ستاسو د عملونو نه ناخبر نه دی